جهاد د کافر سره قتال ته ویلی کېږي جنګ ته د دې لپاره وایم چې ځینې خلک د جهاد معنا دا په جدوجهد باندې کوي او هغه معنا چې جهاد کلمه د هغې لپاره قرآن او سنت کښې کارول شوې ده د هغې نه اړی راړی دې لپاره ډېر خلک مقرر شوي دي ایا جهاد شر دی ایا جهاد ورانی او ویجاړی دی؟ ایا جهاد بې هدفه جګړه ده؟ ایا جهاد د شرق او غرب له لورې د تواغیدو په خوله د نورو لسګونو تپل شوو نومونو یوه پدیده ده؟ او که نه جهاد هغه مقدسه او سپېڅلې فریضه ده چې پایله یې د شرعي نظام انفاذ او د ټول بشریت د هر اړخیز پرمختګ او امن زېری دی. اولنی مقصد زمونږ په جنګ کې او زمونږ په جهاد کې هغه دا دی چې مونږ د دې لپاره جنګېږو چې د الله رب العالمین کلمه د ځمکې په مخ باندې اوچته شي او د دې نه غیر نورې کلمې دا ټولې ښکته شي د جهاد د اصولو شرایطو مقاصدو موخو او پایلو په اړه د هر اړخیزو ځانګړي بحثونو لړۍ بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله د جهاد د مقاصدم بیانول اولنی مقصد اعلا د کلمت الله وه چې د الله رب العالمین په ځمکه د الله رب العالمین نظام قایم شي او د الله کلمه اوچته شي دویم مقصدم بیان که چې د الله رب العالمین د طرب نفت نبي صلی الله علیه وسلم یو واسطه ده د دین په رسولو کي او قرآن کریم یو سبب دی د دین د الله کلام دی الله رب العالمین موږ ته په دغه قرآن په واسطه باندي خپل دین را رسولی دی نو زموږ د جهاد دویم مقصد دا دی چي د خپل پیغمبر او د خپل کتاب نه دفاع وکړو که د نبي علیه الصلوة والسلام په ژوند و هم په صحابه کرامو باندې دفاع واجب وه او فرض وه او د نبي علیه الصلوة والسلام د وفات نه وروسته چې د نبي علیه الصلوة والسلام توهین کېږي، سپکاوی یې کېږي، نو په دې صورت کې هم په موږ باندې فرض ده چې د نبي علیه الصلوة والسلام دفاع وکړو او د هغه انتقام واخلو. درېیم سبب، مقصد، د جهاد زمونږ هغه دا دی چې د ځمکې په مخ باندې فتنه پاتې نه شي او یوازې د الله رب العلمین دین حاکم وګرځي، د الله د دین نه چې اسلام دی، د دې نه ماسوا ټول ادیان، رسمونه، رواجونه، قوانین او تړې ذلیل شي او محکوم شي او ختم شي، یوازې د الله رب العلمین دین او قانون حاکم وګرځي. الله رب العالمين قرآن کريم کي په جهاد باندې امر کړی دی او جهاد يې په همدې پورې تړلی دی چې تر هغه وخته به تاسې جهاد کوئ چې د ځمکې په مخ باندې فتنه پاتې نه شي او دین ټول د الله رب العالمین وګرځي په دې آیات کې فتنه په درېیو معنو سره مفسرینو ذکر کړې ده اوله معنی کفر غالب کفر دی مکمل کفر د ځمکې د مخ نه ورکېدل او ختمېدل دا خو ممکن نه دي، د الله رب العالمين عادت داسې نه دی چې مکمل کفر او مکمل شرک دا دې د منځه ويسي او ختم دې کړي، خو د انبيا عليهم الصلاة والسلام په واسطه باندې په هره زمانه کې الله رب العالمين د کفر غلبه ختمه کړې ده او اسلام يې غالب کړی دی او موږ ته همداسې حکم دی چې تاسې د کفر د غلبې ختمولو دپاره جهاد وکړئ. او تر هغه وخته پورې جنګېږي چې تر څوم کفر مغلوب کړی نه وي اسلام هم په هغې باندې غالب کړی نه وي کفر هم محکوم کړی نه وي اسلام هم حاکم کړی نه وي او په همدې وجه باندې نبي علیه الصلوة والسلام د جهاد د دوام او د بقا پېشنګويي هم کړې ده چې دا به تر قیامته پورې جاري وي او بقا به کوي الجهاد ماض الی یوم القیامة که چېرته جهاد نه وي په دې امت کې نو کفر به همېشه غالب وي او اسلام به مغلوب او محکوم وي لکه په دې زمانه کې د اسلام مخالف قوانین، سیکولر نظامونه، دموکراسیانې، نېشنلیزم او قومیت، وطن پرستي، پیر پرستي او شیخ پرستي او داسې نور دا فتن دي دا غالب کفر دی په دې وخت کې په یو ځای کې یو شی غالب دی د دغه کفري نظامونو نه او په بل ځای کې بل غالب دی. او اسلام په هر ځای کښې مغلوب دی اسلام د یو محکوم دین په حیث په هر ځای کښې کولی شي چې واوسېږي او په هر ځای کښې پاتې کېدلی شي لیکن د یو حاکم دین په حیث یې یو ځای کښې هم څوک نه مني چې اسلام دې حاکم شي او د حاکم دین په حیث دې وچلېږي د همدې وجې نه ده د امریکې جګړه ده چې د اسلام په ضد یې شروع کړې ده او د همدې وجې نه د دغه غرب جګړه ده چې د اسلام په ضد باندې شروع کړې ده د دوی دا اتحاد هم د دې لپاره رامنځته شوی دی چې اسلام چېرته د الله په ځمکه کې غالب نه شي. دی چې ملل متحد جوړ کړی دی په همدې خاطر باندې جوړ کړی دی او په جغرافیایي لحاظ باندې په نظامي برخه کې او په سیاسي برخه کې او په اقتصادي برخه کې په ټولو برخو کې نړۍ تقسیم کړې ده په خپل منځ کې دغه متحدو ملتونو په نظامي برخه کې یو هم ځي په مخ باندې او په سیاسي برخه کې بل رواني اقتصادي برخه کې بل په مخ ځي اسلامي دنیا ته مخه کړې ده لکه برطانیه او امریکا نظامي برخه په غاړه اخیستې ده چې چېرته اسلام حاکم وي یا اسلام غالب وي هلته به امریکا یا برطانیه حمله کوي نو دا نور ملکونه په هغې کښې غړي ملکونه د ملل متحد داسې دي چې هغوی بیا په سیاسي برخه کې او په اقتصادي برخه کې مسؤول دي د تعلیم په برخه کې او د قضا په برخه کې په نورو برخو کې نو امریکا او برتانیا حمله کوي یو ملک نیسي د هغې نه د غالب اسلام ټغر ټولوي هلته دیموکراسي راولي یا سیکولر راولي یا قومیت راولي نو بیا سویډن دی او پولان دی او پولان دی نور ملکونه هغوی د دې لپاره ټاکل شوي دي چې څوک په اقتصادي ډګر کې بیا په هغه ملک کې کار وکړي او څوک په سیاسي ډګر کې او څوک په بل کې که ستاسې فکر وي نو افغانستان ته امریکا د جنګ دپاره راغلې ده د دوه څولېښتو ملکونو په ملګرتۍ باندې په افغانستان باندې حمله وکړه په عراق یې حمله وکړله خو دی په دې جګړه کې ځان له نه دي نظامي برخه صرف دی په غاړه اخیستې ده نور دلته چې دا څونه په زرګونو سلګونو مؤسسات کار کوي لګیا دي څوک د صحت په برخه کې لګیا دی او څوک د تعلیم په برخه کې څوک سیاسي برخه کې څوک استخباراتي کي دغه ټول موسسات د يو يو ملک نه نمايندګي کوي او هغه ته ملل متحد دا مسوليت ورکړی دی چي ته به مسلمانان په سياسي برخه کي وي اسلام به ټکې ته به د تعليم په برخه کي د اسلام بيخکندي کي او ته به د اقتصاد په برخه کي د اسلام بيخکندي کي او همداسي وکړل نن په افغانستان کي سياسي نظام وسله وال قوتونه دا د امريکې د خوانه وروزل شو او د برتانيې د خوانه او همدارنګه د فرانسې د خوانه او په سياسي لحاظ باندي یوناما او نور استخباراتي چینلونه دي چې هغه دلته د افغانانو په سیاست باندې لوبې کوي او کار پرې کوي په تعلیم کې مختلف ملکونه ورننوتي دي او هغه د تعلیم حیثیت خرابوي شرعي حیثیت یې د منځه وړي اسلامي حیثیت غربي حیثیت ته یې راړي همدغه شان یې د صحت په برخه کې نو په ټولو برخو کې دوی د اسلام مخالفت تقسیم کړی دی او په شریکه باندې لګیا دي کار کوي او دا د همدې لپاره چې په ټوله دنیا باندې کفر غالب او اسلام مغلوب وساتي نو د جهاد حکم موږ ته د دې لپاره دی چې تر هغه وخته پورې به موږ جنګېږو چې دا غالب کفر هم له منځه وړی نه او د هغې په ځای باندې هم اسلام غالب کړی نه وي، کفر هم مغلوب کړی نه وي، د هغې پورې به مونږ جنګېږو. اوس که دا غالب کفر دلته دموکراسي وي، که سیکولر وي، که قوم پرستي او نېشنلېزم وي او که بل وي، که بل وي، هر کفر چې غالب شوی وي، نو د هغه کفر د غلبې د ختمولو لپاره به زمونږ جنګ وي. او دا جنګ به محدود نه وي، دا به تر هغه ځای پورې وي چې په کوم ځای کې کفر غالب دی او الله رب العالمین موږ ته همداسې حکم کړی دی چې ستاسې جنګ به په پولو محدود نه وي، ستاسې جنګ به د یو ملک په ازادۍ محدود نه وي، چې کله دا ملک ازاد شي بس بیا به زموږ جنګ ختمېږي او چې کله موږ سیاسي موقف ته ورسېدلو چا حکومت کې وظیفه او چوکۍ راکړه بیا به زموږ ورسره سوله وي بیا به جنګ ختموو، داسې جنګ زموږ نه دی. دویم مقصد، دویم مصداق د فتنې په دې ایات کې مفسرینو دا ذکر کړی دی چې کفر ته دعوت تر څو روان وي او ختم شوی نه وي، ودرېدلی نه وي، تر هغې پورې به جنګ کېږي، قاتلوهم حتی لا تکون فتنة، د الله د دین د دښمنانو سره جنګ کوئ تر تر هغه وخته پورې چې د الله رب العلمین د دین نه اړول او کفر طرف ته دعوت نه وي. نو چې کله کفر طرف ته دعوت ختم شو نو بیا به جهاد ختم وي او دا کله کفار د دې نه بس کوي تر څو چې کفار او کفر موجود وي تر هغه پورې کفر ته دعوت موجود وي نو مسلمانان مکلف دي چې د کفر دعوت څوک کوي د هغې په مقابل کې جهاد وکړي او چې کله د کفر دعوت ختم شو بیا به جهاد ختم وي او اوس په دې زمانه کې د کفر دعوت دومره په پراخه پیمانه باندې روان دی چې د خلکو هر یو حرکت د کفر طرف ته دعوت دی او د اسلام په خلاف باندې کار دی اسلام نه د خلکو اړول دي که حکومتونه ګورې نو دا خو کافر دي او مستقیما د اسلام مخالف دي که حکومتونو جوړ کړي تنظیمونه ګورې نو دوی خلکو ته د ناقص اسلام تصور ورکوي نو دا هم په حقیقت کې د باطل دعوتونه کوي او که انجوګانې دي که موسسات دي که هر پروګرام روان دی نو دا ټول د دې لپاره دی چې خلک کفر طرف ته واوړي او د اسلام نه مخ وګرځوي د دې لپاره مختلفې پروژې په کار باندې اخته دي او لګې دي او کار کوي نو زمونږ جهاد کې یو مقصد دا دی چې د کفر دعوت په ځای باندې ودرو په دې وخت کې په کابل کې د کفر دعوت دومره ظهور کړی دی، د مسیحیت او د لادینیت چې په کابل کې اتحادیې جوړې شوې دي، د اسلام په خلاف اتحادیه مسیحیان کابل په نامه باندې او اتحادیه بې خدایان افغانستان په نامه مختلف شبکې جوړې شوې دي او هغه د الله د دین په خلاف باندې او د الله په خلاف باندې کار کوي، څوک دهریه دي او څوک عیسویان دي او څوک یهود دي. او د یهودو دعوت خو په غیر مستقیم ډول هرې کمپنۍ ته ننوتی دی، هرې ادارې ته ننوتی دی، داسې روان دی چې ډېر خلک په هغې باندې پوهېږي هم نه. د یهودو اقتصاد دی چې همدې اسلامي هېوادونو نه اداره کېږي او د همدې اسلامي هېوادونو نه پرمختګ کوي او دې ته حکومتونو زمینه سازي کړې ده. د دموکراسۍ د نوم نه استفاده کوي، په دې کې د بیان د ازادۍ د دروغجن شعار نه استفاده کوي او د دغه شعار نه په استفادې سره کفارو ته د ارتداد او د کفر د دعوت دروازې خلاصې کړې دي او مسلمانانو ته هم دروغ وایي چې تاسې ته هم ازادي ده خپل دعوت کوئ. خو څوک چې د اسلام حاکمیت غواړي، د اسلامي نظام سرلوړي غواړي او د کفر محکومیت غواړي، نو هغوی باندې بیا یې نوم ږدي چې دا تروریست دی او دا ترهګر دی او دا دهشتګرد دی او دا پلان دی پلان دی، په یو نوم او بل نوم باندې بدناموي او په هغې باندې محدودیت لګوي، یا یې نیسي بندي کوي، یا یې وژني، شهید کوي او یا کم نه کم د دعوت مخنیوی وله کوي. نو زمونږ جهاد به تر هغه وخته پورې د هر هغه چا سره روان وي چې کفر ته دعوت کوي او اسلام نه خلک منع کوي تر څو پورې مونږ د هغوی دغه دعوت ودرولی نه یو ختم کړی هم نه یي درېیم مصداق د فتنې په دې ایات کې هغه صد عن سبیل الله دی د الله د لارې نه د خلکو بندول چې څو پورې د الله د لارې نه د خلکو بندېدل موجود وي نو تر هغه وخته پورې به جنګ کوو د الله لاره جهاد دی، د الله لاره د اسلامي نظام قایمېدل دي، د الله رب العلمین لاره د حدودو قیام دی او د الله رب العلمین لاره د نبوي منهج سره سم سیاسي نظام جوړول دي، دا د الله لاره ده ټوله نو څوک چې د الله رب العلمین د لارې نه یعنې د حدودو د نفاذ مخنیوی کوي کوم چې شریعت حدود ټاکلي دي د هغه حدودو د نفاذ مخنیوی چې څوک کوي تر هغه وخته پورې به زمونږ جهاد وي. تر څو پورې چې خلک را لګېږي او د جهاد نه خلک بندوي او د دې په لاره کې مشکلات پیدا کوي او شبهات پیدا کوي نو د هغه وخته پورې به زمونږ جنګي او د همدغه مقصد دپاره به جنګي چې د دې الله د لارې نه د خلکو د بندولو دغه خنډ مونږ ختموو د منځې وړو او تر هغه وخته پورې به مونږ جنګېږو او زمونږ به جګړه وي چې تر څو د الله رب العالمين نظام او په نبوي منهاج ولاړ سياسي نظام دا منځ ته نه وي راغلی او دا په ټوله دنيا باندې حاکم شوی نه وي چې دا اسلامي خلافت دی په اسلامي خلافت کې جهاد هم ژوندی دی په اسلامي خلافت کې حدود هم قايم دي او په اسلامي خلافت کې سياسي نظام په نبوي منهج باندې ولاړ دی نو همدا اسلامي خلافت چې د دنیا ګوټ ګوټ ته نه وي رسېدلی، تر هغه وخته پورې به زمونږ جګړه وي او زمونږ به جهاد وي او همدا زمونږ د جهاد مقصد دی چې په ټوله دنیا باندې دموکراسي او نور نظامونه کفري هغه ختم شي او د الله رب العالمین شرعي نظام اسلامي دولت او اسلامي خلافت د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېږي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د جهاد د ممانعینو سره چې څوک د جهاد نه ممانعت کوي د هغوی سره په جهاد باندې اجماع نقل کړې ده چې په دې اجماع ده چې څوک د جهاد نه خلک منع کوي د هغوی سره د جنګ وشي او د هغې سره د جهاد وشي او په دې وخت کې نوې مسله په کابل کې دا روانه ده چې د حج اوقاف په وزارت ملین ټولوي د دې لپاره چې د منبر د لارې څنګه د جهاد د مخنیوي لپاره کار وکړي نو جهاد نه یادوي اسلام نه یادوي خو جهاد او اسلام او سعید دي د الله رب العالمین دین ته د افراطیت نوم ورکوي د سختدریځۍ نوم ورته ورکوي او بیا د هغې د مخنیوي دپاره د مولیانو نه او د محراب او د منبر نه کار اخلي الله رب العالمین به دغه بېدینه خلک د اسلامي خلافت د مجاهدینو په لاس باندې انشاءالله مرداروي او زمونږ جهاد دا به د دې سرحدات محدود نه دي، ان شاء الله تعالی دغه د الله د دین مخالفین به په کور په کور په نښه کېږي، کوڅه په کوڅه به په نښه کېږي او د اسلامي خلافت د مجاهدینو نه به خطرناک او سنګین ګوزار ویني. الله رب العالمین دې زموږ او ستاسې جهاد واقعا د خپلې رضا لپاره او د جهاد د مقاصدو د تر لاسه کولو لپاره وګرځوي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین. خلافت غږ خبري ګړی خلافت غږ خبري ګړی خبري ګړی په ټوله نړۍ کې د اسلامي دولت د پرمختګونو، فعالیتونو، لاسته راوړنو او بریاوو په اړه هر اړخیز خبرونه. تاسې په حقایقو او رښتینیو تازه معلوماتو خبروي. او د مزدورو غربي او بتپالو رسنیو د درواغجنو تبلیغاتو او پروپایګنډو په تور مخ کلک ګوزار کوي. راځئ رښتینې، کره او پر وخت خبرونه واورئ. او ځان له حقایقو خبر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو پام مو را ګرځوم د اسلامي خلافت د اتلو سرخوندویانو د وروستیو فتوحاتو او بریاوو په اړه لنډو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم د اسلامي خلافت اتلس سرښندویانو یو ځل بیا د کابل په زړه کې د شیعه کافرو په لادینه مجلس په خپل اتلوال برید د ټولې نړۍ د کافرو زړونه ولړزول. تېره ورځ د کابل ښار شپږمې ناحیې دارالامان په سړک د حسینه باقرالعلوم په شیعه مرکز هغه مهال د حمزه الخراساني تقبله الله په نامه د اسلامي خلافت یو اتل استشهادي خپل د چاودېدونکو توکو ډک هغه واسکټ چې شپاړس کیلو وزن یې درلود د شیعه کافرو په منځ کې وچاوه چې دوی د اربعین په نامه په هغه بې دینه مراسمو بوخت ول چې په اسلام سپېڅلي دین کې یې هېڅ اساس او بن سټ نه لري. په یاد برید کې دوه سوه تنه وژل شوي او تر دوه سوو زیات ټپیان دي. د یادولو وړ ده چې دا په دې وروستیو کې څویمې استشهادي برید دی چې په شیعه کافرو تر سره کېږي چې ګڼه مرګ ژوبله وروړي. که له یوه لوري طاغوتي رژیمونه او د واک په سر جنګېدونکي اسلام بدناموونکي تنظیمونه شیعه ګانو ته د امریکایي اسلام په عینکو کې ګوري او دوی اهل تشیع وروڼه بولي نو بل لوري اسلامي خلافت مجاهدین د قرآني لارښوونو او نبوي ارشاداتو په رڼا کښې دوی په مختلفو دلائلو کافر ګڼي او واجب القتل ئې ګڼي شیعه ګان قرآن کریم کامل نه ګڼي او د قرآن عظیم شان د تحریف عقیده لري د ځینو صحابه کرامو څخه ئې معبودان جوړ کړي او د الله عزوجل څخه پرته د همدوی نمانځنه او عبادت کوي او همدا راز غیرالله ته د مرستې اوازونه کوي د رسول صلی الله علیه وسلم په ناموس طعن لګوي او ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها ته د زناکارې نسبت کوي العیاذ بالله دوی د الله رب العزت له لورې حلال ګرځول شوي حرام بولي او حرامو ته ئې حلال وايي دا ډېری صحابه کرامو سره عداوت لري او د کفر نسبت ورته کوي او ګڼې نورې کفري کړنې تر سره کوي. لنډه دا چې شیعه کافر د اسلامي خلافت په وړاندې د نړیوال ایتلاف یوه غوښنه برخه تشکیلوي چې د ایران مجوسي حکومت یې تر شا ولاړ دی او دلته په خراسان کې د امارت په نامه د آی ایس آی، روس او ایران مزدوران هم د دې ایتلاف یوه برخه تشکیلوي. که د افغانستان مرتد نظام دې د یهودو تالي څټو، روافضو ته د هر ډول کفري فعالیت او د اسلام د مبین دین د بدنامولو د پروژو د تطبیق زمینه سازي کوي او بت پاله امارت اهل تشیع وروڼه بولي او د دوی هرې ناروا او کفري کړنو ته د خپلو مفادو په منظور د تسلیمۍ سر ټیټوي نو د اسلامي خلافت اتل استشهادیان دوی ته ځیر دي او انشاء الله هر لور ته به د دغه بې دینه روافضو په لادینه مجالسو او محافلو اتلوال بریدونه ترسره کوي او د جهنم کندې ته به یې لېږي. هېره دې نه وي چې یاد برید د امریکا، ملګرو ملتونو، روسیې، ایران، کاناډا او نورو کفري دولتونو په شمول د امارت ویاند ذبیح الله جاهل هم غندلی دی. د موصل د ختیځ څخه را رسېدلي خبرونه وایي چې د السماح ناحیې په اطرافو کې د استشهادي برید په ترڅ کې د سوات عراقي ځواکونو پنځه ویشت تنه مړه او لس عرادې عسکري وسایط یې ویجاړ شوي دي. د موصل له ختیځ څخه خبرونه زیاتوي چې التحریر ناحیې کې د استشهادي بریدونو په ترڅ کې کم نه کم شل تنه عراقي سوات ځواکونه وژل شوي او شپږ همرډوله موټرې ویجاړ شوي دي. همداراز د موصل له ختیځه خبره زیاتوي چې د عدن ناحیه کې د اسلامي دولت جنګیالیو د سوات په عراقي ځواکونو برید تر سره په یو همله ډوله ټانک او یو اندازه وسله او مهماتو یې ولکه ټینګه کړې ده. د یو بل خبر له مخې، په یاده سیمه کې د یوه استشهادي برید په ترڅ کې د سوات عراقي ځواکونو دېرش تنه وژل شوي او اته همله ډوله موټر یې ویجاړ شوي دي. د حلب په ریف د الباب ښار په شمال عولان کلي کې په ترکي ځواکونو او سوري یفبیزوسون وسله وال دوه استشهادي بریدونه ترسره شوي چې ګڼو مرتدینو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د حمام العلیل په جنوب ختیځ کې د استشهادي برید او نښتو په ترڅ کې شل عراقي پوځیان وژل شوي او څلور عرادي یې ویجاړي شوي دي. د حمص په ولایت کې د حیسیس او اسوانه غونډۍ په سیمو کې د سوري پوځ دوه بریدونه په شا تمبېدلي، دیارلس پوځیان یې د جنګ په ډګر مړه پراته دي او دېرش تنه یې ژوبل شوي او یو ټانګ یې هم زیانمن شوی دی. قدرمنو اورېدونکو او راځئ په وروستیو کې د موصل د جګړې د یو میشتني حال څخه مو خبر کړو. موصل د اسلامي خلافت د نینوا په ولایت کې موجود هغه ښار دی چې وګړي یې د اسلام د مبین دین د حاکمیت تر سیوري لاندې خپل عادي ژوند پر مخ وړي، خو پوره یوه میاشت وشوه چې د امریکا په مشرۍ قابو د شپېتو هېوادونو یو لک فوځ پرې عملیات پیل کړي او په پیل کې ویل کېده چې د یوې اونۍ په دننه کې به دا ښار د اسلامي خلافت د زمرو څخه خالي او کفر به یې د خپلې سلطې لاندې راولي، خو لله الحمد لوی الله په ځانګړي نصرت په موصل کې مېشتو استشهادیانو او د اسلامي خلافت اتلو سرښندویانو د نړیوال کفري ایتلاف ارمانونه له خاورو سره خاورې کړل او په هر ډول هوایي او ځمکني ځواک مجهزه قوه یې د داسې شدید مقاومت سره مخ شوه چې لله الحمد د یوې میاشتې په تېرېدو د کفري ایتلاف ګډې قوې ته سخت تلفات وراوښتي او ژر ده چې شاګانې واړوي او له سیمې پښې سپکې کړي. په دې عملیاتو کې دښمن ته د وراوښتي هغه مرګ ژوبلې او تلفاتو مو خبروم چې یوازې په موصل کې د ګډ کفري ایتلاف لښکرو ته وراوښتي. د یوې میاشتې په اوږدو کې یو سل او شل استشهادي بریدونه تر سره شوي چې د دښمن د عسکري سرچینو په وینا یوازې په یادو اتلوالو استشهادي بریدونو کې د دوی دوه زره شپږ سوه یو اویا تنه وژل شوي دي. د دې یوې میاشتې عملیاتو په لړ کې د دښمن دوه ویشت ابرامیز ټانکونه او دوه پنځوس مختلف ډوله ارادې زیانمن شوي او همدا راز پنځلس زغروال ټانکونه، اته کوجار ټانکونه، دوه مین شنډوونکي ټانکونه، نولس ابرامیز ټانکونه، اته څلوېښت ارادې وسایط، څلور ویشت بي ایم پي ټانکونه، اووه لوی ټانکونه، څلور ویشت بلډوزرې، لس څارګرې الوتکې او دوه سوه شپږ همر ډوله ټانکونه په بشپړ ډول له منځه تللي او د اور د لمبو خوراک شوي. او لله الحمد لوی الله په فضل د دې عملیاتو په دوام کې د نورو ګڼو اسلحو او مهماتو تر څنګ نهه کوجار ټانګونه، نولس ارادې عسکري وسایط، شپږ بي ایم پي ټانکونه، یو بلډوزر، یو زغروال او شل همر ډوله ټانکونه روغ رمټ مجاهدینو ته په غنیمت پاتې شوي او بېرته یاده اسلحه، مهمات او ټانکونه د دښمن د نابودولو لپاره استعمالوي. هېره دې نه وي چې د ترکیې په شمول د کفري ایتلاف په بمبارۍ کې درې سوه اووه دېرش تنه عام مسلمانان وژل شوي او یوولس سوه نوي تنه عام وګړي ژوبل دي چې او په نورو اړوندو دیني، سیاسي، ټولنیزو، کلتوري موضوعاتو ځانګړي بحثونه او اوږدې مېزونه. د خلافت غږ نوي خېلته. د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو! السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. قدرمنو اورېدونکو! د ځوانانو په موجوده حالاتو د عظام صاحب سره غږېږو چې دا ځوانان فی الحال د غرب د کومو پلانونو ښکار شوي؟ عظام صاحب لومړی خو تاسې ته ښه راغلاست وایو، ستړي مه شئ. خوشحاله اوسئ، زه هم په خپل وار قدرمنو اورېدونکو ته السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. ډېره مننه عظام صاحب، تاسې ډېری وخت د امریکایي اسلام په اړه غږېږئ، که د امریکایي اسلام په اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړئ او ولې ځوان نسل د امریکایي اسلام په رنګ ورنګېده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړله شفق صیب. دا خو یو ډېر جامع او مفصل بحث دی. رښتیا هم غرب او استعمار استشراق نو د اسلام په جامه کې او د مسلمانانو په نامه د مسلمان په جامه کې د اسلام هغه بنیاد را ونړوه او د اسلام جرړې یې وویستې چې اسلام یې په دوه ډوله وویشه او همدوی دغه توپیر په کې همدوی ځکه رامنځته کړ چې مسلمانان چې دي د کفر سره، غرب ته د پلانونو او توطیو او دسیسو سره، صلیبیانو سره، کافرو سره ذاتي طور باندې کرکه لري، نفرت ترېنه لري، نو دوی غواړي چې د اسلام په جامه کې اسلام یو بل ډول خلکو ته ورمعرفي کړي او داسې معتدله اسلام، هغه اسلام چې د غرب د تقاضو برابر وي، نو هغه امریکايي اسلام دی او د یوې امریکايي مستشرقې د رینډ کارپورېشن په نامه په یوه توصیه کې په اصطلاح لارښوده رساله کې د امریکا کانګرس ته او همداراز د امریکا حکومت ته د امریکايي اسلام د وړاندې کولو هغه لارې چارې او طرحې او همداراز اصول ښودلي وړاندې کړي دي او په هغې کښې راځي چې امريکا چې نوې صنعتي نړۍ او په مجموع کښې بين المللي ټولنه داسې يو اسلام غواړي چې د نورې نړۍ له نظامونو سره په يوه لار روان شي يعنې مسئله دا ده چې دوی دموکراتیک او مترقي اسلام غواړي او په نړیوالو قوانینو، احکامو او اخلاقو چې اوچلېږي هغه شان اسلام غواړي چې د نړۍ د قوانینو او احکامو سره په ټکر کې نه وي او د دوی په اصطلاح دموکراتیک اسلام وي او لکه اسلامي جمهوریت او اسلامي دموکراسي او نو دوی دغه شان اسلام غواړي او دغه امریکايي اسلام دی په څو شکلونو دوی غواړي چې اسلام د دوی د تقاضو او غوښتنو موافق یول دا چې اسلام باید د امریکا او بین المللي ټولنې په خوښه وي بله دا چې اسلام باید یو بېل تشخص او ځانګړی نظام ونه لري بلکې د نورې نړۍ له نظامونو سره دې یو شی وي لکه دیموکراسي او سیکولر دا نظامونه چې دي بس دغه کې منحل کړی دی اوس همداراز اسلام دې دیموکراتیک وي یعنې د خلکو له خوا دې رامنځته شي نه دا چې د وحې پر بنسټ د ولاړ نظام وي او لکه دوی چې د وحې په بنسټ د ولاړ نظام حامیان اوس په ترورستانو، ترهګرو او دهشتګرو په نامه یادوي او د افراطیانو په نامه یادوي او څوک چې د په خپل لاس له ځانه د جوړ شوي اسلام حامیان دي نو هغه بیا دوی ملاتړ هم کوي، حمایت یې هم کوي او دوی ورسره دي. بله مسئله دا ده چې دغه اسلام چې دوی غواړي، دوی په داسې شکل غواړي چې اسلام دې خپل زوړ شکل پرېښی وي او نوی مترقي شکل دې غوره کړی وي، یعنې تغییر او تبدیل دې منلی وي دغه اسلام. او بله مسئله دا چې دغه اسلام دې په احکام او اخلاقي فلسفه کې د غرب له احکامو او اخلاقو سره یو ډول وي. د دې یو لیکوال د همدغه اسلام په اړه لیکي چې دا به د حکمت کار وي چې په مسلمانانو کښې د هغو عناصرو ملاتړ او تشویق وشي چې له نړیوالې سولې او بین المللي ټولنې سره یو ځای په لاره ځي او دیموکراسي او تمدن خپلوي نو تاسو په خپله پوهېږئ چې په دې پورتنۍ جمله کښې کوم مفاهیم جوت دي او اورېدونکو ته به یې معلومات ورکړو چې اول خو دا چې د ټولو مسلمانانو ملاتړ ملاتړ باید ونه شي بلکې د هغو خاصو عناصرو ملاتړ دې وشي لکه اوس چې د خاصو عناصرو ملاتړ کېږي د ټولو که د مسلمانانو ملاتړ کېدای، نو بیا به مسلمانان څنګه په دوه ډلو وېشل؟ مونږ ترې نه غرونو کې نه خلاصېږو او د ځینو مسلمانانو هغوی هم مسلمانان دي، د مسلمانانو په نوم باندې د هغوی ملاتړ کېږي. دا هغو عناصرو د ملاتړ دې وشي چې له کفارو سره هېڅ ډول مشکل نه لري، بلکې له هغوی سره په نړیواله سوله کې ژوند تېروي او په جهاد هېڅ باور نه لري، که څه هم په چې کافر په مسلمانانو هر څه کوي، کوي به یې، نو لکه اوس دا موجوده د درباري ملایان چې په همدغه نظامونو کښې دغه د سیکولر د جمهوریه نظامونو کښې هلته پایي او خپل فعالیتونه کوي نو د هغوی ته ښه زمینه سازي کېږي امکانات ورته برابرېږي او ښه خوشحاله دي نو ځکه هغوی په جهاد باور نه لري او د سولې په تحمیل شوو نومونو باندې غولېدلي خلک نو منزل ته د رسېدو یو زینه ده، نو د غربي تمدن نه غیر نو سړی پرمختګ نه شي کولای، اوج ته نه شي رسېدای، نو دا تصور موجود دی، نو د دوی یوه لیکواله هم کاږي او هغه وایي چې د کافرو او د مسلمانانو تر منځ چې بېلوالی کوم دی که نه، نو هغه دا دی چې دغه مسلمانان چې دي د غرب د فرهنګ څخه لرې دي او د غرب فرهنګ دوی بیا د نړیوال فرهنګ په حیث پېژني او د نړیوال فرهنګ نوم ورکوي، نو همدا مسلمانان که دغه فرهنګ ته نږدې شي، د دوی فرهنګ او د اسلامي فرهنګ سره لرېوالی لري، هغه د فرهنګ هغه اساسي کوم معیارونه چې دي چې د دغه د امریکايي اسلام په خُم کې د رنګېدلو مسلمانان ورسره شریک دي، نو هغوی سره د دوی هېڅ لرېوالی نه لري، سره یو ځای دي. نو د دې عبارت مانا دا ده چې د مسلمانانو او نورو تر منځ به تر هغې وخته کړکېچ دوام لري چې څو چې مسلمانان خپل اسلامي فرهنګ پرېښی نه وي، نړیوال فرهنګ یې خپل کړی نه وي، یعنې دوی خپل فرهنګ ته نړیوال فرهنګ وایي. او دغه توپیرونه چې د دوی د فرهنګونو تر منځ دي، دغه باید له منځه لاړ شي. نو دوی کټ مټ هماغه مفهوم را اخیستی دی چې الله تعالی یې په قرآن کښې یادونه کړې ده چې ولن ترضی عنک الیهود ولا النصاری حتی تتبع ملتهم نو دوی به تر هغې پورې راضي نه شي چې څو مسلمانان د دوی په ملت نه شي او د دوی خبره ونه مني او د دوی هغه افکار، عقیدې او فرهنګ ونه مني نو تر هغې پورې به دوی د مسلمانان ناراضه لکه دغه د اسلام د اساسي او د اسلام د حقیقي دین د حامیانو نه چې ناراضه دي او دغه دی نو په ډرونونو یې ولي او په جېټونو یې ولي او په کروزونو یې ولي او هغه د امریکایي اسلام حامیان او مدافعین چې دي نو هغه ورسره ښه خوشحاله دي هغو ته وسلې هم ورکوي پیسې هم ورکوي او ښه زمینه سازي هم ورته کوي او نظامونه هم ورته جوړوي نظامونه هم ورته تقویه کوي نو دا ښکاره بېلګې دي په دې باندې سړی سترګې نه شي پټولی مسله دا ده چې د امریکایي اسلام د خپرولو پلانونه هم خورا زیات دي او دوی په دې باندې په ډېرو برخو کښې کار کړی دی او لګیا دی کار کوي. مستشرقه لیکواله د خپل کتاب په نه هم مخکې امریکا ته یو ډول توصیه کوي او یو منظم پلان ورته وړاندې کوي او ورته وایي چې د دې لپاره چې په اسلامي نړۍ کښې د ډېری دیموکراسۍ، ماډرنیزم او معاصر نړیوال نظام سره د یو ځای کېدو په خاطر یو مثبت بدلون رامنځ ته شي، امریکا او غرب ته په کار ده چې په ټول جدیت او دقت او شدت سره په مسلمانانو کښې هغه عناصر ولټوي چې اسلام یعنې امریکايي اسلام تقویه کېدل غواړي او همدا راز په امریکا او ملګرو یې لازمه ده چې د دغه عناصرو لپاره په دقت سره اهداف او ارزښتونه ورته وټاکي او په دې هم پوه شي چې د دغه عناصرو د کار له پرمختګ څخه کوم نتایج په لاس ورځي او کېدای شي چې د دوی د تقویې لپاره ډېر پروګرامونه لاس لاندې لري چې په هغه پروګرامونو به خبرې وکړو خو اوس دغه موسسات دي او مختلفې ادارې دي او په هره برخه کې کار کوي د صحت او تعلیم او روغتیا او انکشاف او څه او څه نو دوی دومره لېوني نه دي چې د غرب نه را ځي او دلته د مسلمانانو له غمه مړه دي او د مسلمانانو خدمتونه کوي دوی خپل اهداف لري او هغه هدفونه یې دغه دي چې امریکایي اسلام پلی کوي او امریکایي اسلام په فکر باندې خلک روزي او همدغه دپاره لګیا دي کار کوي په هره برخه کښې کوم مستشرقین چې دي هغه د امریکې صنعت امریکې پارلمان ته او د اړوندو ادارو ته وخت په وخت کاري راپورونه ورکوي او هغوی د خپل معلومات په دې برخه کښې شریکوي نو دوی ورته چې لکه دغه خبره یې چې واضح کړې ده چې باید په دې برخه کښې په جدیت سره کار وشي او هغه ارزښتونه او اهداف ورته وټاکل شي نو دا یې ما ورته روښانه کړې ده چې باید هغه خلکو سره ملګرتیا وشي د هغه خلکو ملاتړ وشي مرسته ورسره وشي چې هغه امریکایي اسلام لپاره کار کوي که دغه لارې لارې نه وي اشخاص لیکنې او مطبوعات یې باید چاپ شي او په ارزانه خپاره شي دغه شان اشخاصو چې هغو د امریکایي اسلام لپاره لیکنې کوي، په مطبوعاتي برخه کښې کار کوي، نو هغوی ته پراخه زمینه سازي وشي، کتابونه لیکي، که مجلې لیکي، په هره برخه کښې کار کوي، نو باید چاپ شي. تاسو به لیدلي وي چې دلته په افغانستان کښې اوس هم دا او هغه وخت له یو څو کلونه پخوا په ډېر شور کښې دغه مطبوعاتي برخه ډېره پیاوړې وه او لیکنې وکړي، نو دغه خلک چې په همدغه فکر باندې لیکنې کوي، دغه خلک باید تشویق شي، دوی ته ټولنې جوړې شي، دوی ته دفاتر جوړ شي، دوی ته په بېلابېلو برخو کې په کار وګومارل شي او دغه لیکنو ته متوجه شي او وخت ورته ورکول شي او بله مسله دا چې د هغه د امریکایي اسلام کوم نظریات او افکار چې دي، باید دا په د حکومتي تعلیمي نصاب کې هغه د دنیاتو په کتابونو کې ځای په ځای شي چې په دې باندې دا یو بل ځانګړی بحث دی، انشاالله په دې به هم بحث کوو چې د موجوده تعلیمي نصابونو په دیني کتابونو کښې څومره دوی تحریف کړی دی او څومره دوی هغه امریکایي اسلام په تصور او د امریکایي اسلام په فکر عناوین او مضامین په کښې ورشامل کړي دي. بل مثلاً ماډرن او سیکولر علما باید په پراخه پېمانه خلکو ته معرفي شي تر څو د دوی له لارې د قهرېدلو مسلمانانو ځوانانو څپاند عواطف او احساسات ساړه شي نو تاسې دا لیدلې ټولو اورېدونکو به لیدلې چې دلته ډېر درباري ملایان هغوی ته شخصیت ورکول شوی دی هغوی داسې د جعلي قیادت دوی ته نو یو قسم دغه شخصیت ورکوي دغه ادارې او بله مسله دا چې غیر اسلامي تاریخ او فرهنګ د پوهې او کتابونو د خپرولو لپاره باید خپروونکي تشویق شي او د چاپ او خپرولو چارې ورته اسانې شي او هم باید دغه ډول معارف د اسلامي هېوادونو په تعلیمي نصاب او مطبوعاتو کښې ځای په ځای شي په خاص ډول هغه تاریخ او معارف باید ډېر خپور شي چې له اسلام څخه د مخه په اسلامي هېوادونو کښې موجود وو نو په دې باندې په هره برخه یې چې بحث کوو ډېر زیات مسایل داسې دي چې په هغې باندې بحث ضرور دی او باید چې وشي خو وخت د کمي په وجه باندې مونږ لږ خبره را لنډوو بله مسله دا ده چې د مدني ټولنو په نامه باندې چې د مستقلو تنظیمونو ټولنو او احزابو په رامنځته کولو کښې دوی غواړي چې مرسته وشي څو د مدني ټولنو له لارې په خلکو کښې د امریکايي اسلام فرهنګ چې دی دود شي او خور شي او دوی هم عامو خلکو ته د سیاسي اجرااتو د زده کړې او د بیان د ازادۍ فرصتونه هم برابر کړي دي اوس دغه چې دوی مستشرقین وو چې امریکایي حکومت ته امریکایي دولت ته کوم کومه مسوده وړاندې کړې ده نو د هغې د تطبیق یو څو مثالونه به زه اورېدونکو سره شریک کړم چې دلته څنګه تطبیق شوي دي د دې لپاره چې عام مسلمانان په دې پوه شي چې د دغې امریکایي ادارې اینډ کارپورېشن یعنې امریکایي اسلام د خپرولو پلان په افغانستان کښې په څو په څه ډول عملي کېږي او څوک ورته په کوم شکل کار کوي یاد شوي پلان په اتو مادو او جلا جلا ډول لنډه تبصره به اورېدونکو سره وکړو او شریکه به یې کړو، ورسره دغه مثالونه به ورته واضح کړو. اوله ماده یې دا ده چې د دیموکراتیک اسلام د پلویانو د لیکنو د چاپولو او ارزانه خپرولو توصیه کوي چې په افغانستان کې په دې ډول تر تطبیق لاندې نیول شوې ده، اول دا چې امریکا په افغانستان باندې له خپل یرغل سره سم اکثره هغه افغاني لیکوالان، ادیبان، شاعران، فلم جوړوونکي، ژورنالستان، ژباړن، ممثلین، ناشران، علمي او فرهنګي کدرونه او اشخاص چې په غرب کې روزل شوي او یا له غربي فرهنګ څخه متاثره شوي ول، له ځانه سره افغانستان ته راوستل او دلته یې ورته د فکر په بېلابېلو ډګرونو کې د کار فرصتونه وسایل تیار کړل. دغو وارد شویو عناصرو دلته په فکري او فرهنګي ډګرونو کښې پراخه کار شروع کړی او په سلګونو کتابونه، مجلې، اخبارونه، نشریې او څېړنې یې رامنځته کړې دي. دومره په پراخه پېمانه مطبوعات رامنځته شول، چې تاسو دې شاهدان شئ چې اخیستلو ته یې څوک نه پیدا کړل، وړیا به یې وېشل، او په بېلابېلو ادارو او افرادو بې وړه ووېشل، همداراز دا چې عام افغانان اقتصادي کمزورتیا لري او نورو دلایلو له امله په کتاب او مطبوعاتو پیسې نه ورکوي، نو مطبوعات یې داسې په داسې محتوا خپرول چې د ملت د ذوق مطابق به او د مسلمانانو د مشکلاتو د حل د وړاندې کولو په پلمه به وي، بلکې ټول یې تقریبا د وارداتي مفاهیمو او نظریاتو په خپرولو بوخت دي، نو له همدې امله اوسنۍ افغاني مطبوعات د سرمایه ګذارۍ او تجارتي فعالیت په مټ نه چلېږي. بلکې د همدغو امریکایانو او د هغوی د ملګرو له خوا مرسته ورسره کېږي او ټول مصارف یې د بېلابېلو امریکایي او اروپایي موسساتو له خوا د هغوی د پلان د تطبیق په خاطر ورکول کېږي چې د رینډ کارپورېشن له خوا په مسلمانانو کې د یو دیموکراتیک اسلام د خپرولو په خاطر جوړ شوي دي. بله مسئله دا چې د دیموکراتیک اسلام پلویان عام ولس او په خاص ډول ځوانانو ته د ډېرو لیکلو لپاره تشویق ورکوي، هڅونه یې کوي چې د دې مادي تطبیق هم په پوره جدیت تر کار لاندې نیول شوی دی. ټول هغه لیکوالان او قلم خاوندان چې یو څه لیکلی شي، په لوړو معاشونو د بېلابېلو موسساتو له خوا په فرهنګي کارونو ګمارل شوي دي او دغه سیکولر لیکوالان چې دي، بیا نو یوازې دا چې په سیاسي او اجتماعي موضوعاتو کې لیکنې کوي، بلکې په دیني او شرعي موضوعاتو کې هم خپل نظریات ښکاره کوي، سره د دې چې د دین نه به ډېر لرې خو په دې برخه کښې به هم کلم خوځوي او ځينې خو يې حتی د ارتداد تر سرحده پورې ځانونه د علني رسېدلو جرات يې هم کړی دی، ځانونه يې د ارتداد تر سرحده رسولي دي چې مثالونه يې علي محقق او همداراز پروېز قام بخش او لطيف پدرام او نور ډېر زيات دي په اوس په اوسني وخت کښې اشخاص شته چې ځانونه ته مسلمانان وايي خو په ټولنيزو رسنيو کښې خلق پېژني چې دوی څوک دي او څه لپاره کار کوي. بله دا چې د سیاسي، دیني، اجتماعي موضوعاتو تر څنګ د ادب او ادبیاتو تر عنوان لاندې د اخلاقي فساد په زرګونو فحش، لوېدلې او مبتذلې کیسې ځوانانو ته خپروي چې په لوستو ځوانانو او پېغلو کښې جنسي عواطف تحریک کوي د فساد لور ته خلک سوق کوي چې یو مثال یې د یوې شپې ډیموکراسي په نامه یوه کیسه ده چې د یوې خبریالې نجلۍ او یو بل خبریال هلک تر منځ په سفر کښې د زنا یوه کیسه ده او د ازادۍ د راډیو یوې خبریالې نجلۍ لیکلې وه دغه کیسه همدا راز نور داسې ناولونه دي چې یا مبتذل ناولونه دي که نومونه یې واخلو په دې خاطر چې ځوانان یې د یو عبرت لپاره وګوري هسې نه چې د بې لارۍ لپاره هغې ته رجوع وکړي او ویې ګوري او په ځای د دې چې دغه د غرب هغه پلانونه ورته معلوم شي. بله ريښتيا هم ځان سره د خارجي ناولونه پښتو ته وژباړل شو. تاسو مخکې هم يادونه وکړه چې دوی زمينه سازي وکړه مطبوعاتو ته، هغوی بيا په ارزانه شکل باندې دا پښتو ته وژباړل، دا بيا د رسنيو نه خپرېږي په دې خبره. واقعا دا ګوره دا دا يو پلان دی داسې نه ده دا عوام اورېدونکي داسې فکر کوي چې دا ګنې په تصادفي شکل او طبيعي ډول باندې مسله روانه ده دا داسې نه ده همدغه ناولونه دا مبتذل ناولونه چې ځوان پول کې ځوان نسل کې د د د د جنسي عواطفو او د شهوت او د د عیش و عشرت او د ماده پرستۍ هغه ژوند ته د ستنېدو لپاره په کې لارښوونې دي هغه نو د ژباړل شوي دي د د غرب د کلتور او د فرهنګ په چوکاټ کې لیکلي ناولونه چې دي، هغه پښتو ته ژباړل شوي او بیا د راډیوګانو له پاره په ډېر ناز و نخرو باندې لوستل کېږي. هغه خلکو ته د د د د فحشا او بېلارۍ هغه لارښوونه کوي ځوانانو ته. همدا راز په موجوده وخت کې د د د چین څخه هلته چې یوه کېسټ هلته په یو سل اتیا کلدارې هلته تمامېږي، دلته په دېرش کلدارې خرڅېږي، په لس پېنځلس کلدارې خرڅېږي، دا بربنډو فلمونو او د مبتذلو فلمونو هغه کېسټې سېډیانې، دا د دې ټول مصارف ټېکس چې کوم دی او نور مصارف چې دا ټول امریکا ورکوي، په دې خاطر چې دا اسلامي هېوادونو ته دا پروژه هغوی چین عملي کوي، هغوی برابروي، بیا امریکا یې دلته را انتقالوي، یوازې بیخي وړیا هم نه دغه کوي چې خلک پرې بل شک ونه کړي، خو دا نور د لارې مصارف او ټېکسونه او څه او څه دا د امریکې له خوا پرې کېږي. نو دا ښکاره خبره ده چې دا ټول د یو پلان او منظمې طرحې له مخې په مخ وړل کېږي. بل دا اعداد صاحب چې په نېټ کې خپل سایډونه لري هغې مخه نه نیول کېږي. که چېرته د اسلام په باره کې کوم اعلامیه خپره کړې یا داسې حقایق خپاره کړې په انټرنېټ کې نو تا باندې هغه سایډونه را بندېږي. خامخا نو دا د اسلامي خلافت کوم سایډونه دي کومې پاڼې دي هغه نو د یوې ورځې نه دوو ورځو نه ډېر دوام نه کوي او د دوی چې د غرب په فکر باندې چې کوم کوم دغه جوړ شوي دي پاڼې دي سایډونه دي او د هغوی لپاره خدمت دی کار کوي او یا د همدغه لیکوالان همدغه امریکایي اسلام په فکر روزل شوي لیکوالان چې دي نو دوی پراخه خپل فعالیتونه کوي ښه په خوند دوی ته دوی نه نه پاڼه بندېږي نه یې سایډ بندېږي نه پرې بله ټکه را پرېوځي او دوی لپاره ښه زمینه سازي شوې ده او ښه کار روان دی درېیمه ماده کښې دوی توصیه کړې چې د دیموکراتیک اسلام پلویانو نظریات دې په تعلیمي نصاب کښې شامل شي څو په لازمي شکل ټول خلک د دغو نظریاتو لوستلو ته مجبور شي او بیا هم دغه نظریات د دنیا د مضمون له لارې د دین او عقیدې په حیث ومنل شي. د غرب په پوهنتونونو کې یې زده کړې کړي، هماغه خلک د اسلامي پوهانو په نوم باندې دلته راغلي دي او هغه نو بیا په نصاب کې کار کوي لګیا دي او نصاب وخت په وخت تحریفوي او دغه خپل افکار نصاب ته شاملوي او دیني کتابونو ته یې شاملوي په دې خاطر چې خلکو باندې اجباري او لازمي شي او خو هلکس هم لولي او مکاتبو ته او ښوونځیو ته خو خلک پوهنځیو ته خو ځي نو دوی د یو الزامي شکل په حیث باندې په همغې خاطر او په همغې هدف خپل هغه افکار د امریکایي اسلام افکار په دیني کتابونو کښې هم د شاملېدو کوشش او هڅه کړې ده بل دا چې د امریکایي اسلام د طرحې څلورمه ماده وه چې اسلامي نړۍ کښې باید سیکولر عناصر ته رسنۍ په اختیار کښې ورکول شي او چې دا دلته عملي شوې ده دلته دلته یې خلک په پراخه کچه د دغې مادې هغه تطبیق ګوري د دې لپاره چې په افغانستان کښې دیموکرات او سیکولر عناصرو ته د وینا د رسولو پراخ وسایل او ډېر فرصتونه په لاس ورغلي وي نو امریکا د یو منظم تبلیغاتي پلان یې جوړ کړی چې په ډول ډول پروګرامونو سلسلې او سریالونه یې هم شروع کړي دي خپرول یې د دې شروع کړي او همداراز راډیوګانې د افغانستان د دې راډیوګانو کښې د افغانستان هغه هغه نوموتي کوم خبریالان چې وو چې همدغه خلکو ورته شخصیت او رشد ورکړی وو د پخوا نه هماغه خلک یې دلته جلب کړل هغه ادیبان هغه لیکوالان هغه سیاسي چارو کارپوهان چې کوم دي نو په ډالري معاشونه ورکوي تاسې یې ګورئ ازادۍ راډیو مشال راډیو ډیوه راډیو او څه راډیو دا ټولې راډیوګانې او دلته دغه دغه ډمې دا وړې راډیوګانې دغه ټولې نو د یو پلان او طرحې له مخې هلته په فعالیت باندې بوختې دي او دوی نو یوازې د خبرونو په بنیاد دغه شوي نو اوسې مختلف پروګرامونه د د د د اسلام د راتلونکي نسل د فکري تخریب لپاره نو لګیا دي په پراخه کچه کار کوي او دې لپاره نو غرب د امریکا غږ او بي بي سي تر څنګ نورې ډېرې راډیوګانې جوړې کړلې چې دا د همدا د ازادۍ راډیو مخکې ما یاده کړه ډیوه راډیو او د مشال راډیو چې دا د ټولې د امریکا د کانګرس له خوا چلېږي، د مغویو نه خو خورا بودجه ورکول کېږي او بیا نو غږ چې دی د خپلو همدغه راډیوګانو لپاره سیمه ییزې اېف اېم راډیوګانې سټېشنونه هم په ښارونو کښې جوړ کړل چې خپل نشرات په ښه کیفیت خلکو ته ورسوي. همدا راز غږ په افغانستان کښې له خپل یرغل څخه وروسته د افغانستان په بېلابېلو ښارونو کښې په لسګونو محلي نادولتي راډیوګانې فعالې کړې او په زرګونو امریکایي اسلام منونکي یې ورکښې توظیف کړل. دا کوم چې امریکایي اسلام مني هغه پکې اوس موظف دي لګیا دي بس کلې شونډې او کل مخ پکې چاپېره دي او جینکو سره ټپې ولي را ولي او دا د امریکایي اسلام هغه هغه طرحې او افکار خلکو ته ور پېچکاري کوي او چې یوازې په افغانستان کښې تقریبا چې تر دوه سوه پورې راډیوګانې فعالیت کوي همداراز د افغانستان په مختلفو ولایتونو ولسوالیو کښې راډیوګانې جوړې کړې په هره منطقه کښې په دې ویزونو کښې وخت کښې راډیوګانې وې هغه پروژه یې الحمدلله الله ناکامه کړله نو د دې ټولو بودیجه چې ده د امریکا د بین المللي پراختیايي ادارې یو سي آی ډي دا بودیجه ورته برابروي او دغه ټول دغه چې دی همدوی کوي دا ټول هر هڅه کارپورېشن د دیموکراتیک او متمدن اسلام د پلویانو د پیغام د خپرولو لارې چارې دي چې دوی ورته برابرې کړي دي نو همدغه امریکایي پلان پنځمه ماده دا وه چې اسلامي احکام باید هغه ډول تعبیر او تفسیر شي چې د امریکا سیکولر ملګري یې غواړي. یعنې د اسلام دین باید د غربي کلتور د مفاهیمو مطابق او د غرب له خوا د وضع شوو بشري حقوقو په چوکاټ کښې تعبیر شي او هر هغه حکم چې د غرب له بشري حقوقو، نړیوالو میثاقونو، بین المللي قوانینو او همدارنګه د غربي فرهنګ له معیارونو سره مخالف وي هغه باید ارتجاعي، بېرته پاتې او زوړ او همدا راز افراط وبلل شي او همدا راز حامیان یې افراط ګر او دهشتګر او ترورېستان وبلل شي، دا نو خلکو ته معلومه شوې ده چې بل نه همدا غرب چې دی، همدغه تجربه یې په ډېرو اسلامي هېوادونو کې، ترکیې کې، مصر کې، لیبیا کې، تونس کې، الجزایر کې، مراکش کې، هندوستان کې، پاکستان او نورو اسلامي هېوادونو کې تکرار کړې ده، خو ټولو خلکو ته معلومه ده چې په نتیجه کې هلته د خلکو په ذهنونو کې د داسې یو اسلام تصور قایم شوی چې له کفر او کفري ژوند سره هېڅ حساسیت نه لري، بس کفر ورته کفر نه ښکاري او همداراز د نورو ادیانو او مذاهبو سره یې دومره دښمني نه شته لکه له حقیقي اسلام سره یې چې دښمني پیل کړې همدغه د امریکایي اسلام په خُم کې رنګېدلي خلک حقیقي اسلام سره دومره دښمني لري چې هغومره دښمني د نورو ادیانو والا سره نه لري بس همدغه مسلمانانو سره دښمني اوج ته رسېدلې همدغه وجه ده چې غرب همدغه خپل تش په نامه مسلمانان د اسلامي نظام د قایمولو تر غربیانو هم سخت دښمنان کړي دي همدغه خلک اوس دا د اسلامي خلافت په مقابل کې همدغه تش په نامه مسلمانان جنګېږي او په هر قېمت د دغه اسلامي خلافت د قیام مخه نیسي. همدا امریکا او ملګري اوس غواړي چې دلته په افغانستان کښې هم همدغه ډول یو غرب پلوی اسلام چې تفسیر او تعبیر یې د غرب له معیارونو سره سم تر سره کېږي عملي کړي او عملي کړی دی دا په دې باره اقدامات او روان دي او کار پرې شوی دی او کار پرې کېږي لګیا دي دغه بحث چې دی ډېر وخت ته اړتیا لري. رښتیا هم اعظام صاحب خپرونو وخت هم کم دی تاسو امریکايي اسلام ډېر ښه اورېدونکو ته تشریح کړ رښتیا هم یقیني دی ځان صاحب دغه ځوانان چې اوس دغه امریکايي اسلام سره څومره عادي شوي دي نو ډېر زیات ملاتړ ملاتړ دغه ځوانانو د همدې امریکايي اسلام وکړ او تاسې ډېر ښه تعریف کړ خلکو ته نو ځان صاحب اوس که راشو دې ته اوس مهال د غربي دیموکراسۍ په چوکاټ کې د ټاکنو ډنډورې ښه ګرمې روانې دي او په ځانګړي ډول ځوان کهول په دې پروسه کې رغنده رول لوبوي او داسې فکر کوي چې ټاکنې یو اسلامي اصل دی او دوی غواړي چې له دې لارې د اسلام خدمت وکړي. ځینې یې د دې امریکايي پروژې په اداري برخه کې په کار بوخت دي او ځینې یې په کمپیانونو او تبلیغاتي پروسه کې پروسه مخ ته وړي او ځینې نو بیا د کاندیدانو په شکل راښکاره کېږي او اکثره دا درباري ملایان هم خلکو ته دا تصور ورکوي چې په پارلمان کې د اسلام ښه خدمت کېدای شي. پوښتنه اوس دا ده عزام صاحب چې ایا د دموکراتیک ټاکنیز نظام له لارې اسلام نافذېدلی شي او په اسلام کې د ټاکنو څه اساس او بنسټ شته او که نه؟ شفق صاحب دا هم ډېره اساسي پوښتنه ده او په دې باندې هم اوږد بحث ته اړتیا ده او ان شاء الله په راتلونکې خپرونه کښې به همدغې پوښتنې ته ځواب ووایو او په دې هیله چې د دغه لړ راتلونکی پروګرام هم دوی تعقیب کړي همدا ستا دغې پوښتنې ته چې د غربي ډیموکراسۍ په چوکاټ کښې د ټاکنو دغه ډنډورې چې نن سبا رښتیا هم ډېرې ګرمې دي نو دا یو اسلامي اصل دی او که دیموکراتیک اصل دی او په دغه کښې رښتیا هم ډېر زیات ځوانان مصروف دي بوخت دي په په مختلفو برخو کې کار کوي، په اداري برخه کې، د کمپاین او تبلیغاتي برخه کې ځینې د کاندیدانو نوم په شکل را وځي او بیا نو خلک همدې ته یوه اسلامي پروسه وایي، پروژه وایي ورته او فکر کوي چې د پارلمان له لارې اسلام ته ښه خدمت کېدای شي. په دې باندې به مفصل او هر اړخیز څېړنیز بحث انشاالله راتلونکې شپه ولرو، نو دا چې چون ځواب ته اړتیا ده او وخت کم دی نو په راتلونکې شپه به انشاءالله درته ځواب ولرو ډېره زیاته مننه عزام صاحب چې موږ سره مو بحث وکړ په دې هیله چې اورېدونکو به دغه بحث اورېدلی وي او یو څه قناعت به یې کړی وي او په دې هیله چې ځوانان خپلو مسولیتونو ته متوجه شي تر بیا د الله په امان ځکه خلافت غږ راډیو د غربي قوانینو پر ځای الهي قرآني قانون پلی کوي، ځکه خلافت غږ راډیو د غرب له پټو دسیسو، پلانونو او پروګرامونو پرده پورته کوي او مسلمانان د غرب له شومو اهدافو خبروي. خلافت غږ راډیو، نوي اپریل. له هېڅ یوې شبکې، ادارې، سیاسي او استخباراتي کړۍ سره سمون، تړون او پیوستون نه لرو. که تاسې مو له هرې سیاسي، استخباراتي او بهرنیو شبکو پورې تړئ، موږ له ټولو څخه بېزاره یو او په مقابل کې مو جګړه پیل کړې، لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام ټولو کفارو ته ویلي وو. ان شاء الله سبا شپه پنځه نیمې بجې چې یو ځل بیا ستاسو درانه خدمت ته راځو تر هغې مو په رب العزت ذات سپارو خوشحاله او سوکاله اوسئ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.